رحم الله او خلیفہ مغه حضرت یا محمد بدشي رحم الله ډېر لوی ولي ولا بزرګ تر سوی والکم نعم هغه من مرجان وښونه په لوی بزرګ نو فلهذا هغه چې کله شاول دلو د سرهند شریف بازار کې نو دور لوی مقام خدای ورته کړو اچانک په خپل باندې درد راځي بیا دنه ما حضرت یار محمد بدخشی رحم الله یو بدخشی قدیم دی یو جدید دی ډیر لوی سره ته سن تاسو چې کله شی وی نه بیا هغه دا مکه ساو ګوري بیا سره هل باندې خلا واوري ولو اخبر کچې دې خد دې خبر ورک مخبرا یو مخبر امینه څه وتل خدای دې تابع غلق کې ان اصل نکاح کانه فاسد سره نکام نه دسوي فاسد نکام کړي ٹھیک ده قول دې مخبر به قبلي لم يقبل قوله قول به قبول نشي حتى يشحل بذلك رجلان ولي فساد نکاح د لهند عقد نسوي شروع دا فساد د سی او تواري نه په نکاح باندې چې دا او دا قاطع تواري نه بل قاطع سره د حين عقد شروع دا په دې وخت خبره کوي د فريق قول مخبر قابل اتباع نه ده ولې دا قاطع مضبوط ته کمزور دی مضبوط ته دی اثبات ته مضبوط پکار ده نو دوه شاهدان مې دواړه باندې لار په دې کې الزام هم په غیر باندې ده ځکه نکاح ور باندې ختمي کوم مسله لسره صحیح کیږي او دا شان ته ارتداد باندې او دا شان ته پرزات باندې حتی اشحال بذلك رجلان او رجل وامرأتان فکذا هم دا شان ته اذا خبر چې کله خبر ورکی تصویر اذا اخبره چې خبر ورکړي دي د زوج رسیدا مخبر انك تزوجت تا سره نکاح کړي وهي مرتده دا خدای سو مرتده او اختك من الرضاع یا ستاله خور د سنه د رضاعتنا وش مسله باندې نه نه غره نه څه بل خبر سپي بیا سره تا وایي اذن خلاص او لاندې لیکلي چې لم يعتبر عليك اخبار اخبار معتبري کنه خلاص نه نه څه څه څه به خیر دا به سبا وای ان شاء الله او کله لم يتزوج باخت او اربع سواها بنکاح لك ويسير خدا به سبا وای حتی اشاره بذلك عدلان ولی لعله دا مخبر اخبر بفساد المقارن دی مخبر خبرو کړه په فساد باندې مقارن کدا مقارن د عقد سره ده کرزات او کدا شان د ارتداد خو شي مسله باندې خلا والاقداء دی وی والاقدام على العقد يدل على صحته دا خاون اقدام په عقد باندې کی دا خو دلیل پس باندې صحت باندې وإن ها وإنكار فساده او دا عقل اقدام په عقل باندې دا دلیل په صحت او انکار د فساد نه پښتو په کنه په نو فیثبت على المنازع بالظاهر چې دا خاوند اقدام کوي یا خزه اقدام کوي دا دلیل د دې چې لکه نکاح صحیح ده او مخبر سور کوي چې نه نکاح فاسد ده فلهذا منافي بظاهر موجود ده لدی وجر بالک قول دې مخبر قابل قبول نه نه خلاص بخلاف ما اذا كانت منكوحه صغيره منكوحه وړو کې د ماشومه ده فاخبر الزوج خبر ورکړ څه کتاباسته خبر یې کنه خبر الله ارتضات من امه د سره مرته ورود ته ته یاد نو او اختي یې سره خورته ورودل هل شوق ولا قول واحد قول واحد معتبر ولا قافيه طالب لك مقارن فارغ کنه ځکه نکاح خو صحیح او پایو خو صحیح نور دلې ماشوم چې نکاح شو نکاح د باندې لا سورو دل بریک کول واحد معتبر والاقدام الاول اقدام اول په عقل باندې لا يدل على انعدامه دا خو دلیل نه دی لکه دی چې بیا به طین نه وي ویرو دل نه چل دا تکوینی خبرې دي فشر سره باندې نو منافی موجود نه فلهذا فاتی مقارن دا دلیل د قول مخبر په معتبر ده فلم يثبت المنازع نو ثابت نو منازع چې هغه اقدام اول ده ځکه هغه دلیل په اعدام د رضا باندې خوش مسله باندې نو فلم يثبت ثابت نو المنازع جګړه کوون کې د قول مخبر سره ففترقا د اول صورت او د دې صورت فرق خوش خوش مسله باندې ځکه هغه خبردار چې رضا په عقد مخ کې ده هغه کې صورت کې که خدای خبره کوي که خاول دا غي حیثیت دار چې دا رضا فقط مخکې ولې صغیره ده که کبیره ده اخره تاسو ملک په مخکې صورت کې کبیره ده که صغیره ده دا کبیر ده که صغیر ده نو کبیر کبیر ته خدا پته لګي چې ما ته رودل کنه درودل کبیره ته دا پته چې ما ته رودل کنه ده او او کته رودل وی هم دې نه بعد ور وی هغه په اعتبار نشته خوشي مسله ده نور څه دی او په دې سره هوړو کې ماشومه ده د یو کال ده عقد صحیح شه لیکن په بعد کې د تر ودل امکان شته او د ذات اثبات هم لکه کېدل ځکه چې دې دا یو کال نکاح ور سره وکړ نو چې څومره موده پاتې یو کال کې لري کال اندر اندر احتمال دې چې راځو او په کبیره کې خلک بعد تور فرق نه کوي کې رساله صرف ثابتيږي لا تعبر هغه عباره هغه تعبیر نه څه کوله انا سره خپل ځان نه یعنی خبره غریب نه څه کول په یادل فی یک رجل په قبضه یو سړی کیو یا د دې سړی دعوه کوله چې انها دا جاریه له ما ملک له لا لپاره تملیک له لپاره تملیک ته جدا زما ملک فلما کبرت کله چې دا لوی سول لکه دې ملاقات وکړ لکه ملاقات وکړ حاله دې سره رجل راغلی او چا کتلی و په بلد اخر بل خار کې فقال دې ورته لي انا حره الاصل زه اصل کې حرم چرته منځم او د کتلی ورسول سره چې زما سره منځم ټیک ده نه دی خو د لاول کې ظهرت الاصل سي د دې دلې و په دې وخت چې دا مين دا باقي د آزاد کړی چې اوس یې ظهره خوشه مثلا ریکا ور سره صحیح ده په دې سره خدای ته زه په اصل کې ورم چې ته غلام ووم نه حالان کې دلې دلې چې غلام مؤمن ده خوشه مثلا اذا باع المسلم خمرا دا هو په دې ملاتړي فاذا باع المسلم چې کله خرج مسلمان خمر شراب یک مسلمان شراب خرج کړ واخذ ثمنها د مسلمان پیسې واخستل د شرابو وعليه دين په دې باندې قرضه و فإن شاء الله يكره مکروه له صاحب دين هيا خو چې دا پیسې واخلي منه دنه په حیثیت څه ټیک شموله وإن كان بايع نصرانيا کچې دا خرڅون کې شراب سو نسواري وو فلا باس به بیا دې پیسې ورنه واخلي دا داین والفرق دا ده چې ان البيع في الوجه الاول بيع په اوله وجه کې چې مسلمان شراب خرڅ کړل قد بطل یقینا دا باطل ول الخمر ليس بمال متقوم خمر دا شي مال ده متقوم نه ده في حق المسلم نو چې په حق مسلمان کې مال متقوم نه ودي کې تسلیم او تسلم نشرات لري تملک او تملیک نشي راتلی نو نو چاله کوي اوس په دې مشتری باندې چې د خرڅ کمال خرڅ کا چاله کوي خاوري ور باندې خرڅ کوي واه اشه خبر شي شي هاي په خرڅ کړ نو چې اوس د مبيعا مشتری ته ور نه کړل او د مشتری سمن دی بای بای الخمر مسلمان واخیستل نو اوس دا پیسې د مشتری کې دی بای دي نور څه وربند نو فلا یل جائز اصل اخستل لك دائم لپاره هو د پیسو من البای د بای مسلمان نه چې چا خمر خرڅ کوي دغه د پیسې نه اخلي پیسې د بای نه پیسې د مشتری په لوج ځالي چې کله بای نصراني وي سهل بای پیسې کله ځکه دوی په مذهب کې خبر مال متقول په حق د ذمه کې فملك المالك هو د غسمن البای بای ولی مسلم ته سوال کوي مبيعال كي ورته صحيح مبيع مال متقوم شراب فيحل حلال ده داين لپاره فهيل حلال ده داين لپاره اخذ اخستل منه تدي نصر علينا قال ويكره عليه احتكار بس من دا يجي فاسب ان شاء الله سبا خبره ان شاء الله خدای دې نه يرني